الله الرحمن الرحیم ولما دخلوا ورکل چې داخل شدو من حيث امرهم دا غزینه چې حکم وتکړي و په پلار دیو ما کان یغنی نو دا یعقوب یعقوب علی السلام یغنی عنهم چې د پکې من من الله اذا عذاب دلانا من شی اس شی الا حاجه مگر دا یو ارمانو په نفس یعقوب پزړه د یعقوب علی السلام کې قضاها چې پوره کوغه وانه لذو علم یقینا یعقوب علی السلام خاوند علم لما دا د وجه دا غي نه علمنا چې موږ ورته خو دنه کړو ولکن اکثر الناس لا يعلم لیکن ډیر د خلکو نه پیږي پیغمبرانو ته علم پته لګي دا غ جاهلان خردي ولما دخلوا على يوسف قال چې دی ورننه وتل یوسف علی السلام خواته آوای دی نو زی ورکو الی په خپل طرف باندې خاو خپل ورته څنګه یوسف علی السلام خپل چور نو دیم ځل باندې یوسف علی السلام وی دوه ډوړې د کینې تالی یو ټول زر زر کینې زغه ابن یمین د قشن باندې شو یوسف علی السلام راځه ما خپل راځه دواړه خپل ډوړې قال ورته وی یوسف علی السلام نه انا خو کا زستار ورم بلا تب ته اس پرې ډوړې ډوړې کې دی ستارو رو کنه یا شرم خړلې دې دې غروري ما فلا تبتئس مخه پکېږي بما كانوا يعملون پاغه چې دیو کوي دیو هغه سره پچا پچا لیدل کنه فلما جهازهم کله چې تیار کو دا پر به جهازم سامان دروس خدای چې علی سقایت نو کې خودلو لوخې د بوس کلو پی رحل اخی په بار ضرور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان وک اعلان کوونکې ایت العیر و قافلینکم لسارقون یقینا تاسو یې غله اے دا په پټه باندې یخه یوسف علیه السلام او جام چورک شنو आवाज پیچاو اپلې باندې هغه مزدورانو دا څنګه تهمت په سړي لګول دا ګناه نه ده او پیغمبرانو د ګناه نه پاک دي یوسف علیه السلام څنګه په خپل لوخه کې غوي په سیاوازو کې دا سغلې تهمت پیوتړو د قافلې ولا وازګو انکم لزارقون دا کلو دا سقای وکلو وعاء دغه دغه لوخه د پیمانه وو نو بس دی باندې ډوړه کار کېدل ښا و به مسکلی پیمانه به کوله ځکه دوه مونږ ولا دي ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړ اعلان کوونکی یو تل ایرو قافلې انکم لسارقون یقینا تاسو یې غلو قالو دی ویل واقبلوا علی امرات وپسو را مخامخ شو علیم دیوتا ماذا تفقدون تاسو څه شی تلاش کوئ یا ماذا تفقدون څه شی ورک کو تفقدت حاضری اغیستل معلومات کول قالو دی ویل نفقد سوال ملک مونږ لټو هغه اوګه د باچا یعنی دلته د اوګه ویلی ولمن جا بی چا جراړو دغه لوخه حمل بعیر یو پیټه د اوخ دیوانه بی زعیم او د سړی وی زی زموارم قالو دی ویل تلای قسم په الله لقد علمتم تاسو ته پته نه ما جینا نه راغلی مونږ لینو په سره پیلار چې فساد وکړو پس مګه کی و ما كنا سارقین نه مونږ له ولی چې دی په لار راتلنو خان خلو ته کوریو یا چولیو دی د پاره چې پر دې فصل نه څونه خوري او دی وی مونږ غلنه نو غلای ولې نو یوسف علی السلام پټ کړی نو قالو دی ویل په ما جزاء او نو دی قاپیلی والا تا غزا یوسف علی السلام نو کرانو ویلی په ما جزاء او سبې سزا دا غین کنتم کاذبین که تاسو درو جنی قالو نو دی ځکه یوسف علی السلام په قانون کې دا نو چې قیدی بس کیږي اے غل دا به دا چانه جګړه کړل دا غ سره دا غلا په مقدار بده غلامی کوي دا د یعقوب علی السلام په دین کې کنعان کې دا و مسله چې چا سره به غلا برامن شو نو هغه به اق امر څومره چې دا غلا وا دا اق امر به هغه سره به غلام نو کربو نو یوسف علی السلام په خپل قانون کې دی نشو نیولې نو د پلار په قانوني گرفتارانو تپوسی دا غنو په ما جزاء په و جزاء قالو دی ویل جزاء او سزا دا مناسوب دی وجدا چې بیا مو دې شو پیره دی په پیډي دا کې سامان دا کې هغه غلا په و جزاء دقه سړی دا غي سزا ده څه سړی باغ کې صحیح غاڼای کذالک نزی ظالمین دغه رنګ موږ سزا ورکو ظالمانو ته په خپل ملک په بدا بیاویاتیم شورې وکړه په لټون د سامان داو قبل وعایه کی مخکې د لټون د سامان ضرور خپلنا ثم استخرج من وعایه کی به راويستو هغه جام من وعایه کی د بار ضرور خپلنا چې دې شکیان نشي څنګه ډاره ګوره لاله ګوته کې غوډه کذالک د قرګي کې د نال یوسف طریقه خو د یوسف علی السلام ته وای بدعتیان وی ګوره حیله وکړه کنه بدینه ثابت شو حیله نو خردي الله تدبیر او د الله خودنه ته حیله وی امر دی کذالک کدنا یوسف دا رنګ مون چل خو طریقه خو د یوسف علی السلام د ما کان نو یوسف علی السلام لري خدا خو چې اونی سي خپل رو را پی دین ملک په قانون د خپل بچای کې دل د دین نه مرسته دي اے مونږ نه او نه د دین اسلام دی هر څور کې شامل نه الا یشاء الله مگر چې خوښ دي الله نر په پورته کوم درجات مرتبه من نشاو د چا چې خوښ دي مونږ هغه ته او فوق کل ذی علم نو پاسه د هر پوینه علیم نی علیم ذات دی قالو دی وی سرق دی وس خبر الټا کړه ای سرق کدغلا کړي په قصره خلو نو غلا کړي ضرور من قبل په خوا ظالمون په اثر را یوسف په نفسي پټ کړه دا خبره یوسف علی السلام په خپل ځړ کې ولا مې وبدي عالم مخارې نه کړی دی تا چې غلا غو تاسو کړو زم روغ پټ کړی نو او کوی ته مرته ولې مو چې بلار تم درو وې چې شرم وکړلې بس یوسف علی السلام ځړ کې خبره پټ کړه دیو کوم غلا اړه یوسف علی السلام مور مړوا او دا تر ساتلو نو چې لګ را غړ شو نو یعقوب علیه السلام دا تر اوستو تروري نه غوښتو چې دی لاړ شي نو په ملا پورې ولا کبرمن وتاړلو اجراغه ولا غي چې کړه د زما کبرمن وغه چرته ورک شو لټون لټون چراله الله یوسف وړه دی هغه دې د پردا کو چې د بازار سره په قانون کې بیرته راواله مینه یو سره نو بس هغه سره چې بیا موږ هغه بیرته راوست نو دی هغه ته اشاره کوله چې د ضرور غلا کړو خپل دې راشه وې دی نه چې موږ سبا غټه غلا کړل قال ویل یوسف علی السلام اندم دان شر مکان ډیر بدی په مرتبه کې والله عالم بما تصفون الله په دې په حاجت از بیانوي اسو قالو دی ویلی ایو العزیز باچا ته مینت کی ویل دی وی باچا ان لو بن شیخن کبیر د پلار دی بوډا ډیر زیات په خدا خدانه اونې یو زمونه احدنا یو زمونه مکانو د په زیبانی ان نه راکه یقین مونږ ته لرین من المحسنین د احسان کوونکو نه ته ډیر ښه سړی چې ظالم به پرې دی سم پاکستاني حکومت دی جدي دا خلک چې دا پاکستان حکومت دی د عمران خانی دا په دې کې بلا چل کیږي او څه چل پکېږي پولیس وسه کوي اے غیر مجرم راولا بلو زغه محمد زاده کسانی خپل پولیس یې هغه هیڅ شو ځا هیڅ هم نو لا خبر قسم خلک دې پکړه ودی درې ان نراک من المحسنین ظالم ته مونږ دا تداونی چې بی ګناونی چې ګناګار پرې ده دا ته خسړې یقینا نیو تعالی مونږ دني کې کوم ګنا قال معاذ الله ویلی یوسف علی السلام پناوړ ز په دې په الله باندې چونی سم الا من مگر اوس وجه دراج مونږ دلې مونږ متا نه خپل سامان اینده دا سره مونږ داسې نه کوجی ان اذا للظالمون کچری دا کار مونږ کو نشو مونږ ظالمانو نه فلم مستیسو منو خلصو کله چې دیو نامید شو مینو د خلاصي ردی ابن امین خلصون جیان جدا شو دیو جرګه کون کی چې اوس په پلار ته سوی قال کبیر ویل مشر دی علم تعلم تاسو نه پوهیږئ ان باکم یقینا بلار تاسو قد اخذ علیکم غیسه تاسو نه موثق من الله مضبوط لوز د الله په نوم باندې ومن قبل او پخوا ما پرتم هغه چې تاسو زیاتې کړو په یوسف باندې د یوسف علی السلام کې یو تا پرتم تفرید یا کمی یا زیاتې دوه معنا راځي یوم یوسف علیه السلام د پلار د مخې نه لرې کړی نو پلار اوس هم پورې په هغه پسې جاړي او غمجن دی او دوی موس د ابن امین ونیولی شو نو دا ډبل غم شو زه خو ګوره کلی ته نه ځم فلن ابرح الارض همیشه به زم په دې ملک حتی یاذن لی بی تر دې چې حکم وکړي ما ته پلار زما او يحكم الله یا فیصلو کې الله دې زما د پاره او خیر الحاکمین او الله غره فیصلو کې انکه رونه دلته گرفتار شو زه خو بیا تپ کلی د پلار وطن ته نه ځم دغه چې مونږ پلار مخ کې خپه کړي او بیا خپه ارجعوا الى بكم دا قاری باسط چې دا زی وی سړی سم جړی بیا دې خپلې وی ما به نمر تدلم نو سار کې با مرګري ولګو دغه ځای وګرای سړی سم جړی دې خپلې ویلې مونږ په غیب سره نگهبان خو نو چې دی بغلا کوي مونږ تا ته چې قسمونه غوړلې دي مونږ خو چې دا به زمون شانی نو غلا برامت شنو څه چلو واسال القريه التي تبوسو کلی والا هغه نا كنا فيها چې مونږ پاکليږي او نه تبوسو کپلار ته وای ایمو زی بل څه نه دی غړي وره ول عیر التي یو دا قافله والا نه خپل نافیه چې موږ راغلی په قافله کې و ان له صادقون موږ رښتونی په خپل خبره کې چې موږ وره ابن یمین د سن دی ویلي قال بس له راغی یوسف علی السلام یعقوب علی السلام د قصه وکړه قال ویل یعقوب علی السلام بل سوارت لكم ان بزکم خسته کړی تاسو تاسو نفس عمران سکار فصبر جمیل نو صبر ډیر لایق دی زما سره اصل الله ویاتنی زرد چلا زر دې چې الله یا دې نبی مرا بولی دی جميعا ټول انه العلیم الله پوره حکیم حکمت والا دی وتولى عنه غرزید دیونه وقال یا صفوی هاي ارمان علی یوسف په یوسف علی السلام پسې په یوسف باندې وی نوې غم زوړ غم را یادې یوسف ورکو هغه ځان له جوړل چې ابن یمین پسې روښ شنو بس هغه مې نورم د یوسف سیوا شو و بیا د عینا او تک سپینې شي وی د سترګې مندن خو دې د غم د وجنه په وګزیم دې ډکو د غفغان نه قالو دی ویل تعالی قسم بالله تبتو می شی تذکر یوسف چې یوسف یاده حتا تکونه تر دې شي ته حرزن کمزوره او تکونه یا شی ته من الهالکین دمړونه ځان وجنی یوسف یا یوسف په ځان پسې وسر جاړي الا الله الا تو عالم پیږي من الله الله نه مالا تعلم پاس چې تاسو نه پیږي یعقوب علی السلام پری باندې پوښیو چې یوسف علی السلام سره یو خو خوب لیدل او خوب د پیغمبرانو هو وی دویم دا چې دیو کمیس راوړیو هغه کمیس یعقوب علی السلام پوښیو چې دا شرم خوړلې نو هغه کمیس ولې نسیرو ارو کم استیستل چل خو دی رونو کړی دی او یقین خو په دا په دې خبرو چې الله بدل بچا یورغي چرته به یوسف علی السلام وعلم من الله اذا پوین د الله طرف نه مالا تعلمون په ځکه چې تاسو نه پویږئ یا بنی یذهب و بچو لاړ شي پتا حج سومی یوسف لټونو کې دی یوسف علی السلام واخی ضرور دا لاړ شي یوسف چرته وګورئ مالا ولا تیاسو من روح الله من امید کې د الله د رحمت نه انه لا ییس یقینا نه امید کیږي من روح الله در رحمت الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر لما دخلوا ذا بلا قيس شورون